الرحمن الرحیم سورة الكهف دا سورت چې شروع کو د دې نامه ده سوره کهف دا به د تراشی په غره کې چې کم غار وي او هغه غار چې خلی تنګ او دن کولاوي هغه ته کهف وي په غره کې غار چې خلی تنګی او دنه کولاوی لکه دا تاسو ته غاری وایې څوک ته سمسې وایي دې ته وایي کهف چون کې دا واقع دلته راځي نو د دې وجه نه د دې غون صورت نامه ده سوره کهف تاسو ویلی واقع داسې شوی و چې د مکی خلکو مشوره وکړه چې دا پیغمبر چې دا راغلی دی نو د خو نه چرته دوکه کړی ده نه چرته دروغ ویلی دی او نن دې دا خبره کوي چې زه د الله پیغمبر یم نو معلومیږي دا به نه دوکه او نه به دروغ ځکه دا خو په خوانه صادق او امین دی خو راځئ چې د یهودو نه د ده معلومات وکړو نو یو دوه کسان دي چې هغه د رسول الله سخت خلاف وو نصر ابن حارث او عقبه ابن ابي معید دا دوه کسان دوی مدینې ته ولېږل د مدینې یهودو ته چې تاسو د هغوی نه معلومات راوړئ دا دوه کسه لاړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه کارونه یې کول او څه خبرې یې کولې دی ورته بیان کړو او بیا ورته وایي چې موږ ته ووایه چې دا پیغمبر دی که دا نه دی هغوی وته وی لاړ شي امتحان والي وای صاحب څنګه امتحان والو ورته درې خبرې خي چې د دې درې خبرو ته پوسټ وکي که د درې واړو جواب دل درک نو پیغمبر نه دی که د یوې جواب هم درنک نو بیا پیغمبر نه دی او که په دریو کې د دوو جواب درکو د یوې در نه کنو معلومیږي دا پیغمبر دی دی واپس رالل چې واپس رالل قوم ته دا خبره وکړه قوم وی بالکل سید انصاف خبره وکړه دوی رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وی هغه درې خبرې دادي هغه نوجوانان چې د خپل علاقې نه تختیدلی او په غره کې دیرو او دا غوی یو عجیبه واقع ده هغه نوجوانان سوکو یو ته دا تپوس کوي دویم تپوس دی دا کوي هغه مسلمان سړی بادشاه چې د مشرق نه د مغرب پورې او د شمال پورې د ټولي دنیا باندې حکومت کړی دی هغه څوک پاغه کې دار نازل شو سورته کهف هغه نوجوانان څوک اصحاب کهف هغه سړی څوک چې هغه د ټولي دنیا حکومت کړی دی سکندر ذوالقرنین ذوالقرنین دی دریمه خبره هغه بل رستاسو وی دا روح دا سانه ده چې مونږ وایو ساتي وته او سه تنگ داسې ده دا روح چې دی د دې حقیقت څه دی حقیقت نو الله مخکې دا غي نه غو کو چې ورته وایا چې دا سا زما د رب د حکمونو نه یو حکم دی د دې په حقیقت باندې څوک نه پوهیږي یو الله پوهیږي د دې جواب ورنکړ چې جواب یې ورنکړ په کار دا و چې د خلکو ایمان وروړی وي خو دی بدبختو بیا هم دغه رانوړو ایمان نوماوي دا صورت کهف نازل شو دوستانو د صورت کهف به تاسو تلاوت کوئ اس عام خلق دا دی یو صورت رانی سیمه چې ماغه تلاوت کوي او نور نه کوي دام خانه ده دا خو اسی د سورت کهف په تلاوت کې ګوره اثر دا دی چې دا نورانیت پیدا کوي نورانیت که ستا په زړه کې تیاری وي او د دې تلاوت کې الله به د تیاری ختم کړي په دماغو د تیاری وي او د دې سورت کهف تلاوت کې الله به د غار څخه ختم کړي بیا خاص کر ار وخت کوي خو خاص کر ما وی بیا اندازې اثر لري د جمعې پر ورځ باندې بیا ډیر لوی اثر لري یو سړی عرب خو بالکل په ځان دا فرض کړی چې دا صورت د جمعې پر ورځ وایي کم سړی د جمعې پر ورځ باندې د صورت کهف تلاوت کوي پر ورځ د قیامت به الله دله نور پیدا کی رڼا او دونه رڼا وي چې د ځمکې نه د اسمانه پورې ځکه چې د میدان حشر نه تاسو روان شئ نو دغلته به بیا رڼا نی صرف د ایمان او د اعمالو رڼا وي نو د صورت کهف رڼا به چې څوک تلاوت کوي دونه به زیاتې لکه د دې ځای نه د اسمانه پورې دونه به ول الله رڼا مقرر کی کم سړی چې د جمعې پر ورځ باندې د سورته کهف تلاوت کوي الله تعالی به د تیری جمعې نه تر د دې جمعې پورې چې کم ګناهونه کړي دي الله به تاغه مغفرت وکړي حدیث کې راځي چې د جمعې پر ورځ باندې د سورته کهف تلاوت وکړي د دې جمعې نه تر د راتلونکې جمعې پورې الله به د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي د دې فتنو نه او د دې مصیبتونو نه د حفاظت وکړي نو ما وی سر ډېر لوی اثر دی د دې تلاوت کې او در تبراشي زیات مضمون د دې دا دی سو خو نور خلاصې وای خو زه هم د دې صورت خلاصه دا ده چې په ځان کې تکبر مه پیدا کوي تکبر مه کوي نورو خلکو ته سپک مه ګورې بلکې دې ټولو ته په درون نظر باندې ګورې او ځان په خپله معاشره کې د ټولو نه عاجز حسابوې درته به رستو راشي بار بار به دا واقع بیانېږي یو څو دغه بدماشان هغوی ځان اوچت وګڼ د هغوی لپاره بیا دا مسلې بیانېږي بیانېږي هلکه ځان اوچت مه ګڼئ هلکه داسې کوئ داسې کوئ داسې کوئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ټول صفاتونه ټول تعریفونه چې دي لله هغه خاص الله لدی الحمد ټول تعریفونه او ټول صفتونه هغه چې دی لله خاص د الله دی الکه تا چې د چا تعریف وکړو دا په حقیقت کې د الله تعریف دی تاسو وایې پلانې سره ډېر لوی عالم دی الکه دا علم چا ورکړی دی دا په حقیقت کې د الله تعریف دی یو تاسو وایې پلانې سړی ډیر سخی دی الکه دا سخاوت وته چا ور کړی دی الله ور کړی دی یو سړی تاسو وایې لوی بزرګ دی او پیر دی الکه دا بزرګی چا ور کړی ده دا چې څومره هر څه دي دا د الله په دغه کې دي نو الحمد ټول تعریفونه ټول صفاتونه لله خاص الله لدی ولی دا د هغې دلیل دی د الله تعالی احسانات بی اندازې دي ښه خو ګورې د الله تعالی په احساناتو کې چې د قرآن مجید دا کم نازلېدل دی او دا کم احسان دی که نه نو دا بی اندازې دی خلک یو د رسول الله بعثت او یو د قران مجید او یو اسلام دا درې نعمتونه چې الله کړی دي کنه د دنیا یو نعمت هم د دې سره نه برابرېږي الذي هغه الله انزل على عبده الكتاب شاغر علی گلی دی په خپل بنده باندې کتاب الذي هغه الله انزل شغر علی گلی دی علی عبده الكتاب په خپل بنده باندې کتاب مراد د کتاب نسه د قران مجید خو معمولی کتاب نه دی خان ولم یجعل له او الله نه دی ګرځولې په دې کتاب کې عوجن کوګواله او الله نه دی ګرځولې له په دې کتاب کې عوجا کوګوالی مراد د کوګوالی نه څه دی عیب نه په الفاظو کې څه عیب شته نقصان څه عجیبه الفاظ دي او نه په مضمون او په معنا کې څه عیب شته ولم یجعل له الله نه دی ګرځولې په دې کتاب کې عوجا کوګوالی دا تاسو ویلیو د عین زیر عوج د عین زور عوج د دواړو معنا د کوګوالی خو چې په سترګو کم ښکاری هغه ته عوج وای او چې په سترګو کم نخکاری هغه ته عوج وای په معنا کې چې کوګوالی هغه ته عوج وای او چې په سترګو ښکاری نو هغه ته د عین زور وای نو ما وی عوج هغه کوګوالی ته وی چې په سترګو نه ښکاری دن کم کوګوالی عیب چې تاسو ته وایي او عوج چې د عین زوري هغه کوګوالی ته وی چې په سترګو ښکاری نو دا عظیم الشان کتاب کتاب نه دی ساجیبه دغه دی نه په الفاظو کې څه عیب شته نه په مضمون کې څه عیب شته عوجا کوګوالی قیما نیغ دی قیما نیغ دی سیده دی الله دا را لېږلی دی څه دپاره لینذره د دې دپاره چې الله ویری لینذره د دې دپاره چې دا پیغمبر د دې قرآن په ذریعه باندې ویری دا خلک لینذر د دې لپاره چې دا پیغمبر او یری د قران په ذریعہ باندې دا خلق باسن شدیدن د عذاب سخنه کم عذاب ملدنه د طرف د الله نه چې دا بدعمل خلق او یری ويبشر المؤمنین او خوشخبری ورکی مؤمنان ولا دی ایمان والا ولا خوشخبری ورکی کم مؤمنان الذين هغه مؤمنان يعملون الصالحات چې هغوی کوي نیک کارونه ويبشر المؤمنين او خوشخبری ورکی مؤمنانو له الذين هغه مؤمنان يعملون الصالحات چې هغوی کوي نیک کارونه الکه د څه شي خوشخبری ولا ورکی ورته وی دا خبره چې مبارکم شي مبارکم شي د مرګ نه پس تاسو د پاره اجر عظیم دی ان لهم چې یقینا شته دی د دوی د پاره اجرا حسنا بدله خیسته اجرا حسنا بدله خیسته چې هغه جنت دی ما کسینا اوسیدونکي به فيه په دغه اجر حسن کې ما کسینا اوسیدونکي به فيه په دا خیسته اجر کې ابدا همیشه کم خلق چې د الله د پاره اولاد ثابتې چې هغه ویری لکه يهودو هغوی وی عزیر د الله زوی دی تاسو وایې یا عزیر مدد عیسیان وی عیسی علی السلام د الله زوی دی د سوایې یا عیسی مدد عرب مشرکان وی ملائکه د الله لوریانی دي تاسو دا وایې یا جبرئیل او یا میکائیل دا وایې چې دقه خلک ویره یا خدایم په خیر کې دا خو داسې ګنده خبره تاسو وکړه چې قریبه ده چې د دین اسمان رو غورځېږي اوس د الله د پاره اولاد چرته دی الله خو بې مثله دی او اولاد خو د پلار مثلی تاسو الله له مثل ثابتوي وینذر الذین ویری هغه خلک قالو چې هغوی وایي اتخذ الله ولدا نیولی دی الله د خپل ځان دپاره اولاد ما لهم به نشته دی د دوی د پاره به په دې خبره باندې من علم س علم او دلیل صرف دونه وی زمنګ پلارانو نیکونو دا کړی دی نو چې د دوی د پلارانو نه پښتنه وکړي د پلارانو هم څه دلیل نشته ولا لآبائهم او نه د پلارانو د دوی د پاره کبرت کلمتن غټه ده یو خبره کبرت غټه ده کلمتا یو خبره تخرج من افواههم چې هغه راوځي د خولې د دوی نه کبرت غټه ده کلمتا یو خبره تخرج چې هغه راوځي من افواههم د خولو د هغوی نه هلکه خالي په خولې باندې وایې چې پلانې د الله زوی دی او پلانې د الله لور ده ان یقولو ای یقولون نه وی دوی الا کذبا مگر دروغ ای یقولون نه وی اغوی الا کذبا مگر دروغ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو رحمت للعالمین دی کنه چې کله نه کله دا سرداران براله لو د ورته د ځان ستړي کو او بیان به اوکو اوکو او دی به شت ول روان بشو نورستو به پیغمبر علی السلام زړه درد کو چې یا رب ما وتستا دین بیان کو د ایمان نه وروړي دا ولې نه وروړي الله ورته وی تیسه کې چې ایمان نه وروړي ته خپل ذمہواری دی پورا کړه که ایمان وروړي را دی وړي او کنه وروړي شل زله دې نه راوړي دونه غمونه مه کوه چې سړی غمونه کوي ګورې په معده اثر کېږي او چې په معده اثر وشي بیمار شي بیا مري فلعلک شاید چې ته الله پیغمبر ته وایي دا د مینې او د محبت الفاظ دي فلعلک شاید چې ته باخع مړ کوونکی شي نفسک د خپل ځان چې دا دونه غمونه کې او دونه دغه کې ابو جهل ولی ایمان نه راوړي عتبه ولی ایمان نه راوړي شیبه ولی نه راوړي نو چې نه راوړي نه دی راوړي کنه دوزخ ته به څوک ځي دوزخ ته هم څوک اچول پکاري کنه هغه خو مسیح پرې خودل نی پکار ها فلعلک شاید چې ته باخع هلاکون کې شي نفسک د خپل ځان على آثارهم په نقش قدم د دوی دا دوی چې د نشت وي او ته رستو پاتې شي رستو غمونه کوي چې وای دوی مان را نوړ او تختیدل علا آثارهم په نقش قدم د دوی او دا ولې ته دغه کې الا یؤمنو کشر دوی مان نه وروړي به هاذا الحديث په دې خبره نو شاید چې دوی مان نه وروړي نو د دې ایمان د نه راوړلو د وجه نه شاید چې ته خپل ځان مړکون کې شي او ولی اصفا د غم د وجه ته غمونه کې ولی را نوړو ولی را نوړو سره ایمان نه راوړي نو ډیرو غمونو سره سړی بیا مري ان بیا مسله د دنیا د په دنیا چې دا څومره دي دا ګوري اسې د خوب شي نه دي ښه زمکه دا او پزمکه چې دا څومره شي نه دي دا د زمکه یو حسن او خایس دی نور زړه و پورې متړی ان جعلنا ما علی الارض یقینا ګرځول دي منګه ما هغه سيزونه علی الارض چې پزمکه دی دا پزمکه چې سونه شي نه دي دغه دی ونی دي دغه دی غرونه دي دا ټول ما ګرځول دي زینت لها خایس د دی دا د دې ځمکې ښایست دی او دا یو امتحان دی ښه امتحان چې ته زړه د الله د دین پورې تړې که دغه حسن او ښایست پورې تړې دغه بنګلې دي جوړې کړي دي پېښور ته ورشي اسلام آباد ته ورشي نو ستا دا ټول د ځمکې ښایست دی او زما او ستا امتحان دی چې څه چل کوو زړه هغې پورې دغه نښلو که دلته د الله کتاب پورې نښلو ها ان جعلنا ما علی الارض یقینا من غرزول دی هغه شینا چې دا پزمکه باندې دی زینت الله خایس ده دی لنبلوهم د دې د پاره چې من امتحان وکړو د دوی ایهم احسنو چې کم یو د دوی ډیر خکلی دی عملا په عمل کې امتحان د دې دی چې کم خلک دي چې هغه د دې پورې زړه نه تعلق نه لري نه دغه کوي اړه نه نښلوي او د الله د دین پورې نښلوي ایهم چې کم یو د دوی احسنو ډېر ښکلی دی عمله په عمل کې دا به تاسو ته رام شي دلته هم رالل په ورځ د قیامت به الله تعالی د عمل شمار ته نه ګوري ښه د الله د عمل حسن ته به ګوري تاسو زله تلاوت کړی دی په ټول عمر کې دا بني دې ته به تا تلاوت خکل کو که خکل دې نه کو سو رکعات نفل لیکول دا شمار بني هغه به حسن ته ګوري تا به مونږ خکل کو که خکل به دې نه کو و ان لجائلون پاتې شو دا دا نقشې او دا رنګونه او دا څه وخت به داسې راشي دا ځمکه به هم نی او دا په ځمکه چې څه دي دا شینه به هم نی و ان لجائلون او یقینا من ګرځونکي یو ما هغه شینو له علیها چې په دا ځمکه دي که هغه غرونه دي او کونې دي او که دا بادې دي بیا د کافرو به وی یره یهودو بم وی کنه د اصحاب کهف چې دغه یو څو نو جوانان دی او دا غوی یو واقعیا دا وغه ډیره عجیبه ده نو الله وی ام حسبتا آیا ته ګمان کوي ام حسبتا یا ته ګمان کوي ان اصحاب الكهف چې یقینا هغه خاوندان د غار والرقیم او د رقیم کانو من آیاتنا عجبا دا وو دا غنخو زمونږ نه عجیبه ستا دا خیال دی چې د اصحاب کهف دا واقعیا چې درې سوه کاله الله او د پاتې کړي او بیا د درې سوه کالو نه پس را ژوندي کړل دا څه عجیبه خبره ده دا ستا ګمان دی نه نه نه دا الله یو عجیبه کار نه دی دا الله هر کار دغه دی عجیبه دی د اسمان پیدا کول عجیبه نه دی د یو سر نه د بل سره پورې څونه مزل دی چېرته ستن ورته شته مونږ د جمعه ته وګوره چې د لږ آبادي د څونه ستنې ودله ګولي دي که یو هم دی لرې کړه راغورځېږي او بیا چې تاسو آبادی وکړئ نو مرمت څو کاله کوي سل کاله پس خو مرمت کوي کنه لیکن اسمان نه مرمت غواړي نه بل څه ځمکه دا بیل عجیبه غرونه بیل عجیبه داونه بیل عجیبه الکه چې د چا عجایب ډیری داغه یو کار عجیبه نی او هغه نه دی چې ما وی په یو کورنۍ کې کارونه ډیری هغه عجیب نی د رسول الله کورنۍ کې ټول د شهیدانو کورنۍ ده نو که د رسول الله په کورنۍ کې چرته یو شهید راشي نو دا عجیب خبره نه ده و زمون کورنۍ کې شهیدان نشته نو که دې کې شهیدان راشي دا عجیب ده نو ام حسبتا یا ته ګمان کوي ان اصحاب الكهف چې یقینا خاوندان د کهف کهف غار ته وي والرقیم او د رقیم په دې ځای راځو کانو من آیاتنا او دوی د آیات دغه نښو د قدرتونو زمونږ نه عجبا عجیبا کهف خو غار ته وای په غره کې رقیم د دې ډېرې معنی دي سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبد الله ابن عباس صاحب شاګرد دی لوی مفسر دی هغه د دې معنی کوي تخته رقیم هغه تخته وا چې په هغې باندې د دې اصحاب کهف نامې او حالات لیکل شوي وو او هغه بیا د دې غار په دې خوله باندې حکومت لګولې وه هغې ته څه وایي رقیم رقیم هغه تخته ده چې په هغې باندې د اصحاب کهفو نامې لیکل شوي وي او حالات لیکل شوي او بیا حکومت هغه تخته د دوی د غار په خوله کې لګولې وه اکثر خلک دا معنی کوي ځنې خلک دا وایي دا هم صحیح ده چې دا کم دره دا کم خوړ چې دا غر پکې و دغه د دغه درې او د دې خوړ نامه دغه ده رقیم لکه تاسو وایې د خیبر غر د عدلخاد غر داسې نو رقیم د هغې درې نامه ده چې هغه کومه دره کې دا دغه و څه ورته وایي د غرو اصلي کې د دغه زمانې تفصیل رس را روان دی د دغه زمانې یو بادشاه او بت پرس او داسې ظالمو چې په زور باندې به په خلکو باندې د بوتانو عبادت عبادت کو او کچا به عبادت نکاو او به قتلو دا کارونه ودو کول چا ورته وی چې حضرت ستا په کورنۍ کې په شاهي کورنۍ کې سونو جوانان دي او هغه د الله خبره کوي هغه د دې بت پرستۍ خلاف دي وی ښا راوی غختل چې راوی غختل چې خبره وسره وکړه هغه وته وی ربنا الله زمونږ رب نه بوت ته او نه بل څه دي زمونږ رب الله دی وی ښا تاسو هم دا خبره کوي خو چون کې و د شاهي کورنۍ وایي زه تاسو له یو هفته مهلت هفته پس به بیا د سره زه معامله کوم به دوی چې راووتل سره خپلو کې خبره وکړه چې د دې ظالم نه مونږ نه بچ کیږو ځای شي چېرته دغه ته لاړ شو غره ته نو دې غره ته لاړل او په دې غار کې ورننه وتل او دلته بیا دیر شو نو از اول فتیتو په هغه وخت کې چې رالل هغه نوجوانان الل کهف غار ته فقالو نو دوی وی ربنا ای زمونږ ربه آتنا راک مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا رحمت وهیئ لنا او تیار کې زمونږ دپاره من امرنا د کار زمونږ نه رشدن پویا خدای کم کار لچ راغلی یو په دې کې کامیابی نصیب کې خیر چې د غار ترال دراتلو سره الله په خوب راوس او د شو فدوربنا نو منګه اوه علا فدوربنا نو منګه اوه له پرده علا اذانهم په وګونو داوی لفظي معنی دا ده فدوربنا نو منګه اوهله پرده علا آزانهم په غوګونو د دوی په دې غوګونو مې ولا پرده واچوله الکه چې په غوګونو سړی له پرده سړی واچي نو بیا خبرې نوري نو خوب ورش نو د دې وجنه مطلبي معنی دا ده چې فضربنا علی آزانهم منګو دکړه غوي په دا غار کې مې وده کړه فی الکهف په غار کې سنینا کلونه عددا په شمار رستو راځي څه د درې سوونه کلونه زیات وو سنینا عددا کلونه په شمار ثم بعثناهم بیا موږ راوچت کړه دوی د خوب نه د خوب نه مې روچت کړو